الله الرحمن الرحیم قل من رب السماوات خا. قل من رب السماوات والارض دا د الله تعالی د توحید بل دلیل دی خو دا داسې دلیل دی چې علی سبیل الاعتراف من الخصم چې هلکه مخالفین او مشرکان هم دا مني وایي پیغمبر سم ته الله وایي دې کافرو ته ووایه چې رب د اسمانونو څوک دی خالق څوک دی مالک څوک دی اختیارمن څوک دی د ځمکې خالق څوک دی مالک څوک دی اختیارمن څوک دی قل ته ورته ووایه من رب السماوات څوک دی رب د اسمانونو والارض او د ځمکې تپوس د دوی نه وکړه اسمانونه چا پیدا کړي دي ځمکه چا پیدا کړې ده درله به جواب درکي خو که درې نه که نو قل الله ورته ووایه چې یو الله رب السماوات هم الله دی رب الارض چې دی دا هم الله دی نو هلکه خالق هغه شو مالک هغه شو اختیارمن هغه شو او چې د عبادت وخت راشي نو بیا د بل چا کوې قل ته ورته ووایې افتخستم آیا تاسو نیولی دي د خپلو ځانونو دپاره من دونه بغیر د هغه نه افتخستم آیا تاسو نیولی دي من دونه بغیر د هغه نه د خپلو ځانونو دپاره اولیاء مددګاران کارسازو چې دا به راله کار جوړوي دا به راله کار جوړوي فتخصم آیا تاسو نیولی دي من دونه بغیر د هغه نه د خپلو ځانونو دپاره اولیاء مددګاران څنګه مددګاران چې ستاسو نه کمزوري دي لا یملکون لانفسهم چې هغوی قدرت نه لري د پاره د خپلو ځانونو نفعا د فیدې حاصلولو داسې خدایان یې ځان له مقرر کړي دي چې هغه ځان ته هم فیده نشي رسولی ولا ضره او نه د ضرر لرې کولو چې د ځان نه یو ضرر لرې کړي اکثر به دغه راغې سپې ګیدړ او چې ګیدړ به راغی د دوی بت به سپي به ورته دا یو خپه اوچته کړه او د پاسه به یې پې متیازې وکړې ډېر داسې خوشقسمته صحابه دي چې هغه په دې مسلمانان شوي دي چې یا لکه بوته چې ته د ځانه ګیدړ نشې شړلی نو ما له به څه امداد وکړي او ما له به سره دغه وکړي فایده راورسوي قلت ورته ووایه هل یستوی الاعما آیا برابر دی ړوند والبصیر او بینا هغه سړی چې هغه ړوند دی د دین نه خبر نی قرآن نه خبر نه دی حدیثو نه خبر نه دی حلال او حرام او د جایز او جایزو نه خبر نه دی والبصیر او بینا بینا څوک مسلمانان مسلمان قرآن نم خبری حدیثو نم خبری د خپل دین نم خبر دی ام هل تستوی الظلمات آیا برابر دي تیارې و نور او رڼا تیارې څه دي جهالت او ناپوهتیا او نور رڼا رڼا څه دی علم نو علم او جهالت دا سره برابر دی نه نه دی برابر ام جعلو لله آیا ګرځولی دی دې مشرکانو د الله دپاره ام جعلو ایا دې مشرکانو ګرځولي دي لله د الله دپاره شرکا شریکان چې دوی هم برخه شته الله وله برخه ورکړې ده هلکه دا تاسو چې وایي الله وله برخه ورکړې ده نو د دوی کارنامې څه دي ولې چېرته په دې عالم کې څه شی پیدا کړی دی چېرته یو ونې پیدا کړې ده چېرته یو غرې پیدا کړی دی چېرته یو بني آدم پیدا کړی دی ای چلو چېرته یو سپی پیدا کړی دی چې تاسو باندې دا اشتباه راله چې که الله خالق دی نو دا هم هغه دی خالق دی که نه هغه ونې پیدا کړې ده دی پیدا کړی دی دا ام جعلو لله آیا دې خلکو ګرځولي دي د الله دپاره شرکاء شریکان څنګه شریکان خلقو چې هغوی پیدا کول کړي که خلقه په شان د پیدا کولو د الله لکه څنګه چې الله پیدا کول کړي دي نو ولې دوی چېرته څه پیدا کول کړي دي څه چاله زوی پیدا کړی دی چاله لور پیدا کړی ده فتشابه الخلق چې متشابه شوي وي ګډوډ شوي وي پیداوخ علیهم په دوی چې دوی وایي چې څه وکړو نو نه پوهېږو نو الله هم خالق دی زمونږ لات هم خالق دی منات هم خالق دی نو ټول سره دغه دي نو د دم مخلوق شته او د دم شته قل الله ورته ووایه چې یو الله خالق کل شیء هغه خالق دی د هر یو څیز خالق د هر یو څیز هغه الله دی وهو الواحد القهار او دغه الله یو دی په ذات کم یو په صفاتو کم یو القهار هغه غالب دی بیا د الله د قدرتونو نخې نشانې یا دوستانو یو دین دی یو رواجونه دي د دین او د رواجونو چې سره مقابله راشي د هغې یو مثال ښیي کله چې علاقه کې دین نی رواجونه نو دا دین او د رواج سره ټکراو راشي نو دا رواجیان نی دا چغې وایي ظاهر کې اول کې دا رواجونه غالب وي چې کم سړی د دین خبره کوي هغه لاندي په کلار کلار کلار کلار دا خلک بیا د خلک د الله د دین د خوږو نه خبر شي هغه رواجونه میواجونه راوالي اقوه ته ډیران ته وغورځوي او دا دغه پاتې شي دا دین پاتې شي د دې نه بیا خلک فیدې اخلي زمونږ او ستاسو د پویولو دپاره د دې یو مثال ښیي د عدلخان نه هسې مثال طور سیلاب راغی دا لوی سیلاب راغی نو سیلاب به تاسو کتلي لاندې اوبي او د پاسه پې دا خاشي بوشي دا دغې تالاو ته راللې تاسو که ګورئ اوبه نی او د پاسه پې دا دغی خاشي بوش او داسې ټوپونه وي لږ وخت پس چې دا تالاو ډک شي د علاقې خلک راشي دا خاشي او بوشي او دا زګونه راوالي عقل ته وغورځوي او هغه پاتې اوبه د هغې نه خلک بیا فیدې اخلي په خپل هم سکي په څاروي هم سکي خټ هم پې کوي دقسې ماوې د دینه او د رواج مسله ده خ انزل من السماء الله راوری د طرف د اسمان نه ما ان اوب انزل الله راوری من السماء د اسمان نه ما ان اوب باران فسالت نو اوبیږي فسالت نو اوبیږي او دیتون خوړونه دلته مجاز دی ښه مراد د خوړونو نه په خوړونو کې اوبه دي نو اوبه یږي او دیتون خوړونه بې قدرها په اندازه د هغې د اړ خور خوړ خپله اندازه یي وړوکی خوړ لږ اوبه یږي غټ خوړ هغه ډېر اوبه یږي چې روچتې کې د پاس هم دا خاشي اوبه شي وي دا پچې او دا ګن بلای لاندې اوبه ني راشي ستاسو تالاو ته تالاو کې هم لاندې اوبه نه ښکاري هم دا خاشي به شي یو مثال دویم مثال په ځمکه کې تاسو سونه ومومې که نه نو دا سونه صفا ني په ځمکه کې چې تاسو چاندي ومومې چاندي نو دا صفا ني نو دا زرګر ماما نه دی دی هغه خپله بټۍ کې ورته اور بل کي چې اور بل کي چې اور پې ولګوي ناګانه دلته دا دغه ټوپونه شروع کي دا سونه باندې چې دا کم زګمګي دا ګن بلای دا چاندې باندې دا ګن بلای دا داسې ټوپونه شروع کي دقسې مثال دی لکه تاسو دا ګوړه چې په په دغه کې کېده اور باندې نو داسې راوپړسېږي لږ وخت پس هغه خاشي بوشي هغه ایره شي پوکې وله زرګر ماما ورکي هغه لاړ شي او دا اصلي شی پاتې شي نو بیا چې دی یو یو توله په دوه نیم لکه او په درې لکه باندې خلک بیا دغه کوي علي ومما او د هغه شیینو نه یوقدون علیه چې دوی ګرموي هغه فی النار په اور کې او د هغه څیزونو نه یوقدون چې دا خلک ګرموي علیه هغه فی النار په اور کې او په اور کې دا شی نه دوی ګرموي د څه دپاره ابتغاء حلیت د پاره د طلب د کالو لکه سره او سپین او متاع یا سامان دا دغه نه دی دا پیتل او دا دا خلک په اور کې واچي او هغه دغه کی د دې دپاره چې کټورې تې جوړ کو بل شی تې جوړ کو نو په دې باندې زبدن زګي مثله په شان د هغې هغه اور کې چې تاسو واچوې نو دا دغه دا سره پټي دا سپین پټي دا دغه چې دی دا دا نور شي نه پټي د پاسه بیا غزګي کذالک هم دقسې یضرب الله الحق الله بیانوي حق والباطل او باطل چې د غره نه په خوړ کې اوبه راشي ستاسو تالاو کې جمع شي د پاسه پې دا دغی دغه زګونه او دا خاشي بوشي فاما الزبدو نو هر چې هغه زګ دی فیذهب و هغه لاړ شي جفاء غرزولی شوی د علاقې خلک راشي او دا زګ د دې تالو نه والي او لرې وغورځوي و اما ما ينفع الناس او هر هغه شی چې هغه فایده رسوي خلکو ته لکه اوبه فیمکس فی الارض هغه وخت تیر کی په ځمکه کې دا قصې د الله کتاب او د علاقې رواجونه دا سره اول که ټکره وي خلک وایي وایي قرآن یې دغه کو وایي داسې کو دولس علمونه یې نه دي کړی او قرآن وایي او دا کوي خلک وړي داسې هم شته وایي په قرآن باندې د خلکو عقیدې خرابیږي دا څه کوي دا غوبلې جوړې کړي جوړې کړي اول د هغه ملګري ډېري خو چې خلک خبر شي او سوچ ورته وکړي هغه هر څه خبرې الله را خلک راوالي هلته یې وغورځوي او دا قرآن هر څه پاتې شي کذالک هم دقسې یضرب الله الامثال بیانوي الله مثالونه بشارت او خوشخبری للذین استجابو شته د دغه خلکو دپاره چې هغوی دعوت قبول کړي لربهم د خپل رب کومو خلکو چې د الله د دین دعوت قبول کړي ایمان یې راوړي نو شته دی د دوی دپاره الحسنا ښکلی ژوند هلکه ښکلی ژوند څه دی جنت والذین او هغه خلق دا تخویف شو او هغه خلق لم یستجیبو له چې هغوی دعوت نی قبول کړی د الله هر طرف ته آواز لګي چې قولو لا اله الا الله او دې ماما دا دعوت قبول نکو نو دې چې کله په ورځ د قیامت خو گرفتار شي که نه چې هر قسم جرمانې ورکړي دنه به قبول نشي لو ان لهم که چیرې شي د دې مجرمانو دپاره ما هغه مال او دولت فی الارض چې په ځمکه کې دی جمیعا ټول دا ټوله دنیا د یو سړي شي و مثله او په شان د دې معهود د سره د دوو دنیا د دې یو دنیا په دغه کې دوه چنده مال او دولت د یو سړي سره شي لفتدو به دی به د خپل ځان په بدل کې ورکی هغه اولئک دقه خلق چې دي لهما شته د هغوی دپاره سوء الحساب بد حساب تاسو ویلي بد حساب څه دی مناقشه یا لکه دا کار دی ولې کوو دا کار دی ولې کوو دا دی ولې کوو ومأواهم جهنم او ځای د اوسېدو د هغوی به جهنمي و بئس المهاد او دا ډېر بد ځای د اوسېدو دی بیا د مقابله هلکه مسلمان او کافر سره برابر نه دي ښه افمن یعلم ایا هغه څوک چې هغه پوهیږي سله بس که ویې وایم بس دی صلی الله تعالی علی خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام دعا وکړه یا الله ته یا الله خپل فضل او کرم یا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي رب ته زموږ په حالاتو باندې رحم وکړي یا الله ته زموږ د حالاتو اصلاح وکړي رب عقیده زمونږ درست کی اعمال زمونږ درست کی رب معاملات زمونږ درست کی رب اخلاق زمونږ درست کی رب خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب پوی زمونږ نصیب وګرځي د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث رب صحیح پوی کی رب د قرآن او د